او هم دغه کافرانو د پاره چې په ځان باندې د ظلم کولو په حالت کې کله د فرښتو په لاس کې غیر شي نو سرکشي پری دی او فورن سلامي شي او وای مونږ خو هیڅ بد نه کول فرښتې جواب ورکوي کول مو ولینا الله تاسو د عملونو نه خبر دی